یو عظمت بلی یو رخصت بلی عظمت هغه حکم ته ویل چې هغه اصلي حکم وي او د هغې بنا په اعذار په عذرې باندې نه وي او رخصت هغه ته ویل شي که چې هغه ثانوي حکم وي دویم حکم وي که نه او بنا یې په اعذار د عبادې باندې ا ب ن ګ و ر عذر ته کتل شوی د سهولیت ته پر کنه دویم حکم ای ته رخصت وي تویل شي ام سفر او چې می سرویره کاته دا کنه خو چې سفر دا لکه عذر وسره ده پروردگار کنه داغه دویام حکم چې ته می صاحب دوه رکعته کنه دا یې د ته رخصت ورکړه دا سنتیه دی پره او میرو چې نه میز دغه په سفر شي میز دا دا دوه رکعته کنه دا څه چې سلوه رکعته و او دې پر دوه رکعته شو ده چې دوه رکعته کا کې کنه اسن تیرې پر نه په سفر شي دا دغه دوه رکعته په دې نه ته افتانه اعتبار به صوم دا یې کنه قیاس کو پر رجا باندې ان به سفر باندې چې رجا فرض دو اخناف میراوی چې رجا باندې فرض دو کانی نه سی چې نه سی دی نه افطار ته یز چې رجا نه نسی کنه دارنګه سب نیزه سره ورا کته دا کنه خو کدوارا کته کله دوارا کته کړای شي ولنا ان شق الثاني لا يجزاه ولا يأسم على تركه وهذا آية النافلة ان عقلی دلیل یې پرې شول کنه عقلی دلیل یې وخستل ا د و ل ک ي ا س پر رجابونه چې رجابونه فرضو افطار به تر رخصت ته د حاصل میز میز چې شفاعت به ما د دواره کته ورسیا په سلوره کتل منظر شی لا یو ځدې قضا نشته چې دواره کته مې کو کنه قضا نشته بونه ولا یاسم ولپ ګنګور ده چې قضا دې ول نه وروړه نه ګنه ګورېږي په پر شر باندې وهاد آیت نافله ته دا یې کنه علامات د نفله دا څنګه فرض دي که چې نه په د اداشته نه په د قضاشته نه ګنه ګورېږي کنه او دی فرض فرض هم ها کنه و یا به ادا کې یا به قضا کې په خپل ټیم شي به کې په خپل ټیم نو کړه کنه بیا به قضا وروړي چې قضا نه په ګنه ګورېږي به نه په باندې قضا به لې چې قضا مارو را کنه چې شک دواره کاته وکړو نه په ګناګور به لکنه به دې ته فرض څنګه به دا فرض څنګه شو که نفل دي هغه نه پرته چې کا کیا و کني کیا کنه وهذا آیت نافله دا خو نفل دي کنه په ولې دو بخلاف سوم په خلاف ترې جنا قیاس ته الموضوع پر حسابو نه قیاس مال فارق تا لانه یقضا یقضا د کې قضا وړل شي هغه کله مش په باندې قضا بیلی چې ته به قضا ورې مری مشه که چې په د باندې رضا فرض وا یا به ادا کو چې ادا نو کو کنه تکلیف وتا بروسط ته افطار د وکړو قضا به وروری المزهد نن ته قضا باندې ویلی مش قضا باندې بیلی به دا سرنګ فرض ول وان صلى اربعا وكثير من سويرا كتوكل من سفر مشكشين يا د مزيغار يا د مستان وقاعده فی ثانیه ته په دویم رکعت باندې کښېنستلو په دویم رکعت باندې کښېنستلو چې اوله قاعده دوی کنه ده قدر تشهد یې پاندای تشهد باندې کښېنستلو بیا بیا چې دریم رکعت څلورم رکعت اجزاءته الاولیان علی الفرض که فکر دې پر داوال دوه رکعت د فرض نه فرض یې وشول ځکه چې کنه یک ارکان پیرا شول اخري قاعده په فرض آیا وکړله سلام یې په سټ کړو والاخريان له نافله د ورسې دوه رکعت پر نافل شول فرض هغه دوه رکعت شول که نه اعتبارا بالفجر د واجب د قیاس نه په سبو باندې کچیر سبو څه صحیح که نه په دوه رکعت دی چک شو قادې نه بعد چک شو که نه دوه رکعت نه راوي وکړل د دوه رکعت یې فرض د دوه رکعت نافل شول ويصير مسيئا او په دې عمل باندې ګننګور ګرځي چې تحیر سلام ځکه چې سلام یې کنه آی په سټ کړلو سلام یې ورسیا کړلو دا نه مرکل یا درې شرطونه کېدل شي مسله به تملی مده چې مو فرض ورا کته دي کنه سلوي را کته نه دي خدای کنه چې کله لوستا په هر قاعده باندې سهو شو دی چې کا خپل په کلی شي کنه مقیم یو مسافر نه سهو شو کنه درې مله سره ما کته چک شو په د سره جسا و وجب دو کنه ځکه چې سلوم یې کنه مؤخر کړو تخیر د وجب درو چې سلوم ده کنه او کچېره مسلې پته نه وتا اې دې څه مسلې پته نه وې چې کنه سره کتل کچې کېږي کنه او یا کزن وکړه مسلې پته او ته بیا کزن یو کړې ته چک شو کنه بیا مين مکروه تحریمی ده تخیر د سلام رغلو او بل کنه په یوه تحریمه باندې دوه لمانځنه کې کنه فرض او کړو دا نه پلاپ باندې کې په یوه تحریمه دوه لمانځنه کو کنه چې په دوه لمانځنه نقصان ده کنه په دې باندې اعاده واجب ده چې ودا ګرځوي که ساون وي ساوا شو ده کنه او په سې حساب باندې واجب ده په بلنګور نه بیا نه دوه رکعته فرض شي دوه رکعته به نفل شي او کله کله قصدن وي یا جهلن وي اجازه دی وجه نه کنه د ګننګور ادا کنه وکړه اعاده به کو وجبن زکه چې کنه پر مزه نقصان کوي د شو ده تخیر د سلام وروړو او بنا د نفل وکړه په فرض باندې په یو تحریمات سره و ان لم يقعد في ثانيه قدرها کښیر سره په دویم رکعت باندې پانداز د تشهود بطلت به دلمی دی باطل شو چک شو دریم رکعت تک نه والا نه قاعده نه ویره شولا له اختلاط النافله بها دی باندې اختلاط نه پرې نه کا اې دې کې فرض سره نه په فرض سره ګرګاټ نه کنه او پار دې پیرا کړی نوی قبل اکمال ارکان ارکانها په خوا دې پیرا کولې د ارکان د فرض نه اخره قاعده په دمن فرض وایي ونه کړله واذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين مسافر به د قصر کیم نه شریک وي کنه واذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين هغه چې پرې شي مسپار جدا شي مسپار د خینې د ښار نه څو رکعتین به چې لمس کول می به دوه رکعت دې نه شریکوي و اذا فارق المسافر بيوت المصر څو رکعتین سوا چې جدا شي مسپار د بيوت د مصر نه د شقه مې د ښار نه ابل می دوه رکعت کو هو چې نیت سفر یاوي او دو کنه چې کیم دي تر وون ده کنه ا د ر چې کله مسافت مسافت ته سفر وي درې ورځې مزال وي یعنی 48 میل کنه مې وکړه دې دې شریکوي دا مطلب چې درې ورځې مزال چې کله پیراشي وو ته به مې سفر غل شي کنه نه بس دې دې مې سفر نه چې کله راول شو یکل نه وځه فارق مسافر بيوت المصر چې کله پرېشي مې سفر جدا شي مې سفر دې مینه دې دې مینه دې شارنه ا دې دې نه دې دې کا چون کې دې کمات سوی دا سفر نه چلو شي دا دې کا پندړي دوه ته کنه نه سفر به بدې دې نشمش اقامت متعلق ته په بدخولها هغه متعلق ته دخول د بیوت مې سره چې کله د شهر مل تر ول شي کنه دای مقیم بل شي و دا کنه اقامت زوی دا فیتعلق سفر بالخروج عنها متعلق به سفر په وته کې سره د بیوت مې سره نه وفي العصر عن علي رضي الله تعالى عنه و دا ټپرې به نه وته دي کنه دا کا دي بسره ولا ټپرې دوی کې په دې نه وته دي مری ما شکنه چې د شار په بيوت باندې په ملې باندې تیر شکنه بعد به کسر شریکې دي لو جاوزنا هذا القصه لكسرنا واذا فارق مسافر بيوت المصر او چې بجدا شي مسافر د کنه ملې د شار نه اشار یو کنه حدود وی رقبه یې دو کنه او یو د شار مل دی شار حدود نه وشای چې د شار کړه پر رقبه باندې وځي کنه په شار شي ملاوي په شار شي بوهیناوي په شار شي مزکاوي کنه د هر شار د هر کلی خپل کله برید وي لار طرف ته بار طرف ته شمال جنوب طرف ته بردین وي کنه به د بل کلی کنه مزکه شری کېږي کنه مزکه نه وشای بوهینا مزکه نه وشای کنه شار حدود نه د شار مل وشای مثلا د امیر دا کې لار طرف ته کنه لار طرف ته چې راور شي دا دې کده مخ ته ټوبیل کنه کلی کا سیدا ټوبیل کا باندې مشهور ده ا دې دې رسید میر دې کنده شهر حدود دي مزکا دي ودا کرینا دي کنه یا بار چې سي میرمشا په طرف باندې سي کنه دا کوم خېله ته چې کوم سړی ګور ده کنه دا دې که په دې لوراک په خلبه چې ورو دې د نړۍ ټول کنه لار طرف ته ټول بيزات مزه کوي اکسین چې په جوړ ده کنه دا طرف ته ا دې روډ سره لګولې کنه دې دې ایدا کوم ځکه دا به حد بار طرف ته نشته نه دا حدود نو شيرک با کنه و اذا فارق المسافر بيوت المصر او چې جدا شي کړي مسافر دې مېره دې شارنه کرینه خو انده دي کا دي کنه د روډ په وړه باندې ډیر کرینه دي کنه خدا شار نه ده و دا رقبه دي دا کې دوه کنه کرینه شته پښې کنه شار دغه نه ده شار کنه دا دي کا چې خلک دې سی به په سره نه په چې کلی تر ونی کنه شار تر ونی دا غ شار نه بلی کنه شار تر ونی پایو دې باندې چې کیمه مل دي کنه هغه شار ده اګنا چر ووزي اګنا چر جدا شي کنه په د میون شي کنه بیا کوم ځکه دی کنه د کروندې ځکه دی یا بتیم ځکه دی کنه او ټول مزورات پیښ شو کنه ته سفر نه شری شو کنه میز به دواره کته کې واذا فارق المسافر بيوت المصري عمران المصري کنه او چې جدا شي مسافر د بيوت المصر نه اشار سره کله کله کنه یې سو ډېر شوله نو ابادیات کې شری شولې کنه ابادی ډېر شي شولې چې کوم زړ سار وی کنه وسرا په محاول شي کنه کرینا راول شول اته اور بدل مصر به تل شي کنه ابادیات دا د سار سره نږدې چاپ چپیره کنه دا د سار په حکم شي دی په دا چر تیر شي و دې نه رواج کې مزکه شریکې دي کنه کاروندې مزکه دي کنه بیا کنه نه په ځکه شي زوی په دې باندې کینه جوړ وي کنه په فصله فصله باندې کنه عادي شار کې نه دي نه دي شار کنه محول دي عادي شار نه کار دي یا بوګ وي کنه په بوګ شي کنه په دې بوګې په چشتنه شي کنه هغه د کاکریا په جوړ کړی وي ا م سب سرا چې کله مې ویو شي کنه په واشه بیا غو روبه یې بوخته داګه د شار نش مې رږي کنه بلکې کټو په پښه پندې یا د شار باندې کنه ابو و اذا فرق المسافر بيوت المصر ايو طرف ته شار ويد و او بل طرف ته کنه شار ميله ختم شو ته پکنه په دې طرف روانې کنه بیا به ایک انداز نه ته لګوي کنه چې زه کنه هغه بار طرف ته خو یا شار مې لیکنه یا پوت دي کنه په انداز سني شار نه ورته کنه کیم طرف ته چې درې مې ایک طرف ته وی ته وګوره کنه چې په دا طرف ته کنه کینر کاټ شول باسو ته کسر جایز ده سفر سری شو اس په دا کله مقیم بلل شي ولا يزال ولا حكم سفر دا به هميشه په حکم سفر باندې وي بس کنه دا نه مسافر بلل شي هميشه په حکم سفر باندې وي کنه چې څه پر د درې شرطونه نه پوي دوه یا خو چې نیت یې کمات وکنه حتی یلو یې کمات نیت یې کمات وکړو و د نیت کما ته درې سفر نه بعد کنه چې دا سفر مکه مسافات کاته شو تر 48 می سفر وشو کنه اذن بعد د نیت کما ته کو پشار شي یا پکلی شي پیندلا سره یا پدین جتای چې نیت کما ته کو به سفر ختم شو پیرال مل به کنه ا مسافر احکام دې نه کنه کاټ نه را هغه د کلی ول احکام دې کنه چې نیت کما ته کو پشار شي یا پکلی شي او یا وطن تر ګوډ شو کنه ادرې وې چې مزل نه بعد کنه خپل وطن تر وپا شو چې کلی تر نه وته کنه کنیا ته کما چې کړه وی کړی وکړ سفر ختم شو دا نه مقیم ده هغه بيو ته تای هغه مسه تای کنه شرط به بری تر وسه چې کیم نه سفر شي کړو به هې دنیا ته به اخدا مقیم شو دا دوا سره تینا او یا ا س ف ر ما س ف ا ت ن ك ت ر ك ل ك ن ا ا د ر ي ب م د ر ب ن د ر ش و ا چې د اراده وکړه د واپسې چې راځو واپس کېږم سفر نه کنه ګډېږ زه بعد سفر یې بند کړو ا بندول سره کنه هیڅ کوم راي مقیم ده کنه کا په سارا وی کنه کا په داشت شي کا بیابان شي وی کنه سفر په انداز نه لور شو اتریس مزل سفر نه کړه کنه او د ترک سفر ادا وکړه سفر کنه پرې مشلو د هاري کدای مقیم ده کنه بس می به دې نه پیرا کو په دې درې سره ته شي کنه دا سفر ختم کړي د سفر مسافات یې پیرا کړه دا خو د کنه اقامت یې تو کړو د سفر کنه مسافات یې پیرا کړه دا خو را پاتو کلی تا او یا کنه د سفر مسافات نو پیرا کړه چې د کنه سفر پرېښلو اردا یې وکړه د پرېښولې کنه چې کینې کا پرېښلو هې دې نه مقیم ده اسویر لا سره ور نیات کنه بیا بیا نیات چې بیا به زینه وکنه او دریمو یا به کنه کلی ته واپس کړی یا به دوله دریمه کنه بل دریمه به دا می سفر ده کنه لانه لا بد من اعتبار مدتن خلصای نشته د لحاظ من دینه و می دا مقربی کما ته پر دینه خلصای نشته لان سفر یجامع لبسو ځکه چې هر سفر سره لبس و مطالع و درنگ در سره جمع کیږي مسلسل 24 غنټه خو سک سفر نو کو کنه خام خا په دې راوړی شي کنه ای چای مری دې پر کیږي د قضای حاجت ته پر کیږي المزه دې پر کیږي په دې لار شي کنه و دې کثارم هو کو هم ها مسلسل خو سک کنه ویرون چې کنه د عصر راون وی کنه سفر سره جمع کیږي کنه لبس و مطالع سره جمع کیږي موجبتانه دا دوه داس مين دي چې وجبوين کې دي اسکیت سي دره اتوهر مين دا غدو سي ته خيز ورا لو کنه المدينه ولا سکیت کړ او چې په خيز نه پوکا شي هغه سکیت مين په دې باندې بیا وجب کو کنه ا خيز مين دا خو دې تور مين دا خو پندره سره دو اکمت مين دا غا سفر چې دوه کته نه سکیت کړو سکیت کړو کنه حکمت من دا چې دغه سکت بیا رو پس کوي کنه په وجب کوي اما پندر سره کوم مراد کچ پندر سره دی لأن مدتان مجبتان دا دواري من دي کچ وجب بن کی سکت لرا هدوايت مشکنه عادت جامعه دا ایجاب دا کنه چې ایجاب کو د سکت شي وهو مسؤول عن ابن عباس وابن عمر ودا منقول د عبد الله بن عباس ابن او د ابن عمر ابن کنه ابن عباس ابن دا اثر غلا دا چې میندا د اقامت په ځلا سره دو ابن مرنا کړه چې میندا اقامت په ځلا سره دو والاثر فی مثلی کل خبر او کول د صحابي په دانه منع حکم شي په شان د حدیث وی ځکه چې دا د کبیره د مقدرات نه ده کنه تقدیر ده چې میندا د اقامت سمره په چار دو سمره انداز په چار ده په تقدیرات باندې عقل نه پیږي په مقدرات باندې عقل نه پیږي کنه په دې باندې عقل نه پیږي چې پنځلا سره دوی او شلور زنوي پنځلا سره دوی کنه لا سره زنوي کنه نه چې ابن عباس په کده پنځلا سره مقرر دي ابن عمر سره کنه دا د خام خامل وی چې محمود د پسې ما باندې نبی سم نبی شارې نبی دا دار ویدلی وی او دا بل خو کنه چې کیم قیاس و دا په مدار طهر باندې کنه دا مستقل دلیل نه بلکې دا معید ده کنه دا معید ده د غسر ایګه تایید یې وکړو کنه قیاس کنه چې سره کسې قیاس ته قضا د عاستو چې پندره سورې دوي کنه دا پندره سورې می بزی کا په هندلې دي چې دا واجب شي کنه سکت شي واجب وي په طهر شي وتکید بالبلدا والکریات یشیرو الى انه لا تصح نيه الاقامه في المفاضه والظاهر دا كيف لقول چې نيت اقامت کو پشار شي یا پکلی شي دا اشاره رو کوي د خبره ته چې نه سې کې نيت اقامت في المفاضه په صحرا شي په بيابان شي يعني چې نيت اقامت وکنه نيت اقامت پر دا شرطه یو شرط دا چې صاحب د اهل نيت وي کنه د صاحب د نیت ولاوی د نیت یک لیکت په لري کله سړی د مسافر شي کنيات لیکا نیت او لیکات نه لرلو بیا کله نیت کمات وکړه نه د متبر غلام د مریای د مالک سره وون د کنه مالک دا سره غلام د غلام نیت کو چې ځای ختم کیږي په نظر سره دا نیت نه متبر ځکه چې کنه ته خو د مالک په اختیار شي کنه ا چې درې مين درې هتبا سره سي کنه چا تم کیته به تم کیږي پاتې اقامت د لیات کنه لیاقت نشته په غلام شي یا بل ملازم د نکاح د کنه خپل ملک سره روان ده کنه آی په سفر بل زون د خدمت ته پر بیاي په دې شي کنه لیات لیاقت نشته یا شته د مر سره ونه دو خادم دا غلام دا کنه یا شته دو یا کنه فوجي ده و سرا جرنیل ده کنه خپل سربرا به سرا ده و داس پوی ده کنه په دې شدې نیات یې کم لیاقت نشته کنه دا ته شرط ده نیات یې کم ته چې په دې سړی شي به کنه یې کنه نیات ولا لیاقت پښه موجود وي کچه بچا تابع و په بچا پر تړه ده کنه د نیات نه معتبر دویم دا کچه هغه زوی باندې کمت زوی وی کنه کمی کا چې کمت نه کابه دې کمت زوی خو وی چې ته به کېری نه وی چې ته بودی به وی چې ته به کنه هوټلی نه به وی کسارا وا بیابان دا خوش وطن ده کنه او دای کده پندرا سه دوی چې مون یاد کا چې تم کېر کنه نوړه بودی نشته نه کېری نشته نه هوټلی نشته نه بزوری نشته کنه سن ور دنیا ته کمت کو دنیا ته متبادل می سفر ده کنه دا زوی دې کمت نه ده خلق ته محتاج کېږي چې ته محتاج کېږي کنه پرته محتاج کېږي کنه دوته په ډګري باندې سمره هرې به سوي چې به شکن صاحب ور وخره صاحب کنه کې ته سره ټول کنه ضرورت نه پیرا شوی په بیابان شریعت ته کمت متبار نه ده دریم دا ته شرط کنه چې دا ریات ته کمت په پیوزي شوی په دوی ځای شبه نیوی کدوا کلی چې دا خدیدی وایي دا څه کنه او چې نیات ته کمت مې پندرا سره کنه غرغاله په دې ترونه سبه پیدا شوی سبه کله په خدیو شوی په دواله دې شبه پیدا سره پیدا کوي کنه دا دې ته کمت نه پوي شبه دنیا ته کمت وی کنه شپه به پیدا پیدا شوی نو ورته قبل لره نه سیا چې د پیدا سره شپه دې کندو ته پیدا کیږي هغه سړی شي به می سفر شي به د نیت لیاقت پکې موجود وي د بچا تبعه به نیوي نکار دا سپوی دا شده د وکنه خادم غلام دا په بچا پر تړلا دا هغه زوی به کنه دی اقامت قابل وي سارا به یبان داشته به نوي او دا نیت اقامت په یو زوی شوي کنه په متفرقه دی شوي پنځه سره نه پیرا کېږي بل دا چې کنه مستقل به وي کنه متردد به نه وي چې کتام شو او قابلوړ یا کتام شو یا قابلوړ یا کنه نه په خیر دا به مستقل به وي کنه تم کوله یره که بیا نشو تام پینځه ورځې نه ورسېدې که چې څومره تام دی مقیم ده که نه خو په دنیا کې بالکل مستقل به وي که نه په دغه به تردد نه وي حتی یو اقامت چې یا ته اقامت کو په شار شي یا په کلی شي پینځه ورځې دی دا تکید بل بلدا یا کریا وی شارو کې وی چې نه سي کې ته اقامت په مفادا شي دا ظاهر روایت ده ولو دخل مصر شاته نو ته خدای راځي چې سبو زه وځم نه کنه یا بل سبو یا جما بعد یا لاس ورځې بعد پندرا سورې کنه اراده نه و نیو الیاتې مې علي مې دې کماته او په دې نو سبو شکنه ونه وته سبب به وځو کنه بیا ونوځي سبب به وځي به ونوځي کنه حتی چې پته شو په دې کې تم کوله باندې کنه چې کوله پته شو کسره ده به کسر کو دا مسافر ده مقیم نه ده دا په دې تفریق کې حتی ینوي کما ده کنه دا به مشا په حکم سفر وي او دا سفر به وته ته مې کې نیت خو کو دې کامت لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر عبد الله بن عمر سبت مشو في أذربيجان شيخ فيلم يشته دا پروش کنه ایوه سو بینم دا یسو کنه بقیدا مستقل سټیټ نه جوړ کنه حکومت ریاست ته دا دي کارو غری دي کنه جهاد تر غلی وی بیاتل و پسی کې د فتانی فتح کړو عبد الله بن مسعود په پاس لور مدینه ته شپیر می سه پوت شو وکانه یک سر کسر به کول می درا کته کړو و ور شری وکنه جمع او پجمی یت کړه کنه و ور شری وکنه په نن سبا چې نو وځه سبا وځه کنه شپږ میاشتې پوته شوه ده وعن جماعت من صحابة مثل ذلك دا یو کې یو چې واندو یو جماعت سبه کرام نه دانه من وقات په شوې دي کنه چې په نن سبا نن سبا شي کنه د بهار ملک ته چول شوې دي کنه هغه نه به وتل نو شول کنه مسم به کنه سن هغه به سزګار نو په میاشتې مشه پوته شوې دي دی به کسر کو کنه په دې ردا چې نن به وځي سبب به وځي دا په دې تفریح وکنه چې هغه زوی به کنه یک حکمت قابل به وي ادا صلیح وي زوی ځکه حکمت قابل وي وکذا ذا حاصل فيها بمدينه او حسن دارنګ یاو چې محاصره وکړو په دې در حرب شي د شار محاصره وکړه یا د چوړی محاصره وکړه فابن در بدل په شار بدل دي مسمون عسكر یا په چوړی در بدل دي هغه کمات نه کو چې میدا کې پندلا سره شوې تامي کنه دا تفریق په دین دا تفریق په دې دو کنه چې عراق انیا په کنه ابي جزم وي په هیڅ مستقلی تردد بني په شبيه تردد ده لأن داخل بين أن يهزم لأن داخل بين أن يهزم فيفر وبين أن يهزم فيقر فلم تكن دار إقامة دغه سړی چې دا ورنوته ده د خرب ته دا په میون دې خبره شو دا ایو زما چې کنه شکست فوري دا دې ته شکست ورشي دا خو نه کچ راي به کنه غلبا می می ودای به فدا وطن فدا کوي کنه ډیر ممکن ده چې دای شکست فوري کنه فیفره به برتشتي نن کا دشمن کا زیر وړاندې برتشتي کنه به تم کدای نشي پیندل سره ده او کچېره کنه د دشمن ته شکست ورکو فیکره به تم کېږي و د انجام نتیجه پته نه لګېږي که چې فتحه تو نو که نه که دښمن دو فلم تکون دار اقامت دا دار اقامت نه شو دار خر دار اقامت نه ا ت و په دیات نه ته چې په سره کې دا تو واک نه کنه دا به د حالات ته کړه چې حالات په کنه سره مننه کنه تجارت وری کنه که تو غلبه و د مسمون غلبه و د فتوحات وشول کنه دشمن مغلوب شو به اړي کا مسمون تم کېږي خو او تا لون دې کو اړي کا خپل کلمې جوړې کا کلیا بده کو او که دښمن غلبه درو کوي به برتشتي ا دې وجه نه فقالي کی چې یو سړی د پر کا ضرورت د پچا په سره کا پښور ته شو ده اته قرضا په پښور شه هغه سړی د پښور شه دا یا کنه دا دې کدا کنه ته ورغلی چې مت کنه قرضا به وروخله بل چار د نشته په دې غي مقصد په سره شو یا کنه خاصه راځي ته ملاو نشو تو نیا ته کما تو کو چوزای کا کنه شذور دې تم شوې کنه یا سړی ته تا می چې سړی کنه مو ته پلوس رشي به ځکه نه دا نیت نه متبر چې تو بلا چار نشته و دې مقصد له شوې کنه چې دا خلی کار زر وکړي کنه و سړی سره چې ملاو شي کنه څه پته لګي که سړی نن پلوس دراورو نن یې کا زاد رکړه کنه به بیرو پس کېږي به خپل نه تم کېږي بل کاروبار دې نشته نه دا غنیا تا کنه د قرار او د فرار په میرشه دا کنه چې تر سیو کنه ختم کېږي به کنه که په لوس نن به راولو قرضه دې کړه به لوسی رو پس کېږي که تو بل کنه کور نشته بل چار نه کې به رو پس کېږي فلم تكون دار اقامت دار اقامت نه ده دار اقامت خدا ابودی و ابود دا کنه بود وطن دا کنه خو دا معنی چې په دې رایه شکل د خای مستقل نه ده دا هضم یې کله پیرانه دا کلاک نه ده که نه هغه سره بل کنه بل حالات سره کنه کچره ادا ټول پیرا شو لا یکره غل دشمن غلبا پر وډه کړ بیرو پس کې سړی وقدا اذا حاصروا اهل بهي في دار الاسلام في غير مصر او حاصرهم في البحر دا رنګ یو چې د مسلمانې عسکر محاصره کو بغیون محاصره کو په دار اسلام شي خپل ملک ته خپل بد سیدو کنه پاشه کنه د دشمن سر کو به دې پر کنه عسکر په شوات عسکر په شوات محاصره دې سر کړی دې کنه خو شار نه شي غیر مثلا په غریش په ځنګل شي کنه محاصره کړل او خادم بل بخره یا په سمندر شي کنه محاصره کړل د دې کنه حالات د دې نیاتي مذکره ده کنه کنه د غلبات من دلا او دشمن ده کنه اپ لوز درل به دا کې خپل دا کمپینه رنګوي کنه به واپس کېږي راوړي کنه دا دې کنه تم کېږي وعند ظفر احمد يصيح في الوجهين امام ظفر سب څنګه په دواړه سره تشي دنیا سیدا کنه قدر حرب ته نوځیا او کړه د مسمونه کنه در اسلام د خلق سهارا دو ا د ه غنیت ته کومه ته د اهل کلاونه چې اهل احبیا دي تبیونی چې سندي چا وی کچې دې نه غنیت ته کومه نه صحیح کیږي ځکه چې هو کنه دا هو په سارا شي ګرځي چې ته شال نبی سارا وی کنه اځي کا تبیون لا کو کنه سارا خو دې کومه زوی نه ده ول اصح انه مقیمون سیدا کچې دا مقیمون دي يرو وذلك نبي سفر رحم الله امام بسم الله خبر نکړي کېږي چې علي کلا هم تر من موکل مکمون دي هدا یې خپل په خو وتی نه ستاره د هاي وطن د سره داشته کنه و د هر انسان یو وطن وی کنه هم خو وطن وی کنه دا یې کپې د کېږي یا او دوته شخیر یا دوته کنه وخت ده کنه نه د صحرا شه د دې وطن د چې کیمې کته مل شاته کنه ا پندرا سره نیات یو کړو کنه د نیات صحیح ده ا د ن ا چې بیا درې می کنه خو ډېر له خوندې وي خو کنه دا دې کې یې وروړي کنه دا سپین مو مې لکه تر شي دا دې کې دې کې کړه په دا داسې شي کنه وړوي سره پندره سه مزال نو کنه اځي کا تم کېږي کنه شلو دې پندره سره تم کېږي لار مخ درې می کنه چې ته یو ورځ مزال وی کنه البته کا پټا کرول شي دې نه کنه اهل کلا والحباوه وان اقدر مسافر بالمقيم في الوقت اتم اربعا کچر ایک تاو کرا مسافر په مقیم پسه دا به سلویر رکعته پیرا کوي ایک تاو کرا مسافر په مقیم پسه دا به کړ په خپل په وخت وا دا مله چې قضیه مزینه دي دوه لکه خپل وخت میزه مشفین میزه مزګار میزه مسفرا و د مقیمه ملو مقیم ده مقتدی مسافر ده اتم اربندای به سلویر رکاته پسې پیره کوي ایسې مين سلویر رکاته شو که نه دن هر پښتنه کو چې نیات پسې مرس نیات پسې سلویر رکاته نسی مين سلویر رکاته شو په تبه د امام سره لانه يتغير فرضه الى اربع لطبيعته اذا فرض بدل شو سلویر ته طبيعت واجنه امام طبيعت ده كما يتغير بنيه الاقامه لکه چې په نیات اقامت بنده بدلیږي ل ا ت ص ا ل مغير بسبب د و ا ي ا ت ص ا ل مغير نه سبب سره وهو الوقت سبب خدا وقت په مسافر من دواره کته پر کوي د وخت په مقیم مسافر کته پر کوي کنه خو چې وخت باقي وي او مغير وي په سرو شي کنه بعد وقت د دواره کته سبب ده او سره کته سبب ده مغير طبيعت ده پتا به سره د دې بدلېږي کنه وخت موجود و بل کله امام نیت وکړو مغیر سبب سره متصل ده یا کنه پر مذهب نه بیروړ وي مشکل مذهب بیروړ یې کنه نیت وکړو چې راځي کله پندره سره تم کېږي تم کول نیت وکړه یا کما ته مغیر ده او ټیم موجود ده کنه ټیم وتلم نه اتصال دی مغیر رول کنه ا سبب سره مين دي سويرا كاتشو